بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې هغه ډیر مهربان او بخښونکی دی ألم نشرح لك صدرك اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم